او چې کله زوال وشي ته بیا عشي ته ویل شي وګاوې ته ویل شي زوال نه مخ شي کله مسواک استعمال شي بعد استعمال شي اس کراهت نشته پر شي بلکې ښه خبره چې سمنوي ده لقوله صلی الله علیه وسلم خیر الحلال صائم السواکو خیر الحلال صائم السواکو بهترین حاصلت په خاصلتې شي د رجدور هغه مسواک استعمال ده خلال جمع د خلط تو خلط یې کنه خصلت ته ویل شي عادت ته ویل شي بهترینه چار دی لرزور خو مسواک ته من غیر فصل بهر دی کې تفصیل نه چې دا سبو شي ویګا نه ویګا به نه استعمالوي یا توند به نه استعمالوي او چې استعمالول شي په دا شنه دي توند وچ فرق ولا ده او په دا شنه دي کنه د غدات و دې شي فرق مطلقاً وقال شفيع رحمه الله يكره بالعشيه امام شفیع صاحب نوای که چې ویګا مله استعمال د مسواک د مکروه ده یو لري چې زوال شي به منره اکنه مسواک نه استعمالوي لما فيه اګه نقصان دی وجه نه چې په دغه استعمال شي کې نقصان ده څه نقصان ده د بیان دغه ما من ازاله الاثر المحمود چې ختم کول دی دغه اثر چا کنه کړه اثر ده او قابل تعریف اثر ده وول خلوف چا بدبوی د خلیدو ا ر د و ر د خ ن خ ل ي ن ا بدبوي خاص کر د ب ي غ ا ش ت ر ي ش ي کنه او دا ها د ر ج ي اثر ده ا ر ج ي د وجه نه دا بدبوي شري ش ي کنه او خدای پاک ته دا په مشکې امبارې نه کنه ورګرون دا ډېر محبوب ده له خلوف صاحب فم صاحب اتي بو عند الله من ريش کنه من ريح المسك د ر د و ر د خ ل ي ن بدبوي الله پر باندې کنه د مشکې په بوي نه کنه چې دا غا بهتر ده او دا مسواک چې استعمالوي وي ګابل کړي خو دا بدبوي به ختم کېږي نه چې کوم هغه محمود اثر ده که نه ختم کوي فشابه دم شهید به دا استعمال مشابه شو ای وینه دی که نه دا بدبوي مشابه ده د وینې د شهید سره ای شهید وینه همیشه خو وینې در شي که نه خو دا که نه په قیامت سې به رنګ به د وینې وي که نه او بی به د مشکې وي انا غا ميزل نشوي چې دا بنوي نه ميزه کنه دا سي د رجدور د خلې بدبوي مشه خو بدبوي دي درشي کنه خدا خوشبوي ده دا بدبوي نه ده قول نه امیر جواب کی عقلی جواب کو مش کنه امام مهدی مولا هو اثر العبادت دا بدبوي دي عبادت اثر ده دا تورې غاني ولي وا کنه اره جنا دا بدبوي جوړ شوی ده ولي اليكو به الاخفاء اور له لکه خو د عبادت سره پټول وي لا یک د عبادت سره په ټوله دا په داسې ریکا کې چې نه خلک ته خو پاته نه لګېږي لکه په سیدا کې لګوي سنډه دې په خوري کې کړه شي کنه ا دې کې څه په کول په چار چې خاصه پاشي کنه چې خلک ته پاته نه کېږي چې دا یې څنګه شاک نه کړه دا کنه ان جماعت تر وته سنډه څه په کول په چار دي لا یک د عبادت سره په ټوله دا به خلاف د مشهید په خلاف ته شهید وینه لانه اثر ظلم زکه چې عادي ظلم اثر دا چا کنه به ګناه قتل کړه دا هغه د بتور حجت بتور دلیل پر پوتی وی کنه چې ثبوت سره وی کنه چې مثلا ظلم شو ده وینې سره پر شاهد دی کنه هغه سره د ظلم د ازکه نه وینې مندل ولا فرق بین رتب الاخضر وبین المملول بالماء امام ابي سب سب یې په حنافه شي چې ټیک ته کنه مې د مسواک استعمال مې کنه پر راشه بد نه بلی خو تون مسواک نه چې په یبه توند وی چې به به توند وي کنه هغه د سړی نه سمره وي ځکه چې توندوله په کنه چې فلته کې هغه توندوله ده اتوندوله فلته نه وته کدای شي چې سلوړ نشي توندوله غاده په شموت نشي وي چې نشته فرق بین رتب الاخضر وبین المبلول بالماء په میون دې کې نشته تون شي چې شین تون مګر مسواکی کنه او په میون دې هغه تون شي په یبه بل تون دې څه فرق نشته شین تون دې استعمال کړه هغه سمره وا چې تازه مسواک ته ورنر پکړه وي یا په یبه تون دې کنه لما روي له حديث وجنا چې اسم روایت نو خير خلال الصائم السواك وسواك مطلق روغلا ده کنه او پوت شو دا خطر هغه چې په داسې تندوله دا تندوله به کنه خو ته وروزي دا تندوله خو دې مزبزه ولا تندوله ډېر چې دخل میزه کنه حاسم را خو یې بینه ډاکه کنه خو هغه سنت میشه دا کوي کنه خلې میزي او دا خطر به نه کې کنه چې دا مې تیر شي کنه بلکې هغه ورګي تی کې کنه خلص پاکي فصل په دې فصل کې کنه اورې بیان ده چې کیمه عوارض سره کنه رجه نه نیول جایز کیږي کنه یا د نیولې رجاوي کنه متولا شي ای عوارض بیان ده هغه ټول عوارض دی او بیانوي کنه هو عوارض دي مرض ده سفر ده حمل ده شده حمل ده ارزا ده کنه چې تای ور کوي ا سخت الوجه دو کله که سای سخت وجه شي او سخت تند دو او بل کې برسنی دو کنه بوډا تیب دا بوډا دا کنه سړی دې بوډا تیب دی وجنه رجا نشنی ولا کنه مرض دا سفر دا اکراه دو پښه اکراه چادر باندې مو تکړه رجا په سره باندې مرض دا سفر دا اکراه دو حمل دا ارزا دا شد دو کنه بچی تا تای ورکوی کنه او الوجه دو تند دو کنه یا الوجه تنه پیو بند شمیر کنه او بل کنه شیخ فانی دا کنه که برسنی دو بڑا تیب دا دا آزار سره کنه رجانی ول یا رکنه رجانی ول یا پا متمتول کنه خپل خپل مرتبه سره کنه مرض دا کنه په سلویرې کې په شپې اوې قسمې ده یو هغه مرض ده چې یا متحقق نه ده یا پیدا شوه نه ده او کچېرې پیدا شي او رژا ونسې بیا څه زیات مشقات نه ته حاصلېږي یو دا قسم مرض ده که نه نوې سره که نه مشقات شته زیات او نه یا متحقق ته مرض خو دا ډور ده چې کچېرې رژا ونسه ملکه زکام ځنه خلک ته که نه ا ت ش م د ي ن ا ز ك ا م ر ل ك ي ج ك ن ا چې کې مې لري چې کمینه دي کنه چې کله ډېر مړی خوري ازو کم دا و چې کنه وړه شي لسی کې زو کم ته ولګېږي دا خطر وی چې کچېره کنه زره شاون سم مې دا مې ته شوی کله سیده کام ته شریک کېږي یې بنه سپینه کنه یې بره ونه شي پېدنه خو یا خوشتانه او کوي کنه به سم شکایت نه زو کم سره خو رجا منفي نه دوه زو کم خو هغه زیر نه کوي چې کنه رجسټر سره ته زیات مشکات نه سره دویم قسم هغه کنه مرض د حفیف مرض کنه چې متحقق تا موجود دا کنه هو مشقات نشته لري سره لکه موجود زکام زکام ته یو لګولا زکام ده کنه او رجا چې وسره ونسې کنه څه زیات مشقات نه حاصل لري تا دویا مګه دا چې مرض موجود دا متحقق تا کنه او رجا سره کنه زیات مشقات ته جوړیږي کنه مشقات ته مشقات نشته ٹھیک دا دې سره کنه شاک مشکات کنه مشکات یې کنه سختېږي دا دریم قسم ده او سلام قسم هغه رشاد وکنه مرض موجود ده او رژه سره کنه مرض به زیتای شي مرض به کنه فدینا زیتای به شي کنه او پنځم قسم هغه مرض ده چې مرض موجود ده کنه او رجا چې ول څه کنه زیتای خو به نشي خو په ورځې به شي اې چې رجا نه څه کنه ډاکټر دی چې مری مری فرا کنه به به زر کې رشه او چې رجا ول څه دوري به دا کزو کېږي ځکه چې په فرق کرسي او مری به در کمېږي کنه هر څوک به د کام شي مرز به د پوزدې شي بیا په دغه شکنه او بل قسم هغه مرض ده چې مرض نشته کنه بالکل تندرست یې ټیک ټاک یې کنه خو دا خطر دی چې رژا وسه مو ته بیا سخت مشکل بیماری ولګېږي کنه مو ته خپل کای مرض چې سخت مرض ده چې رژا سره نشه بل سکر کابر ته ولګېږي نه په دا درې قسم مرض شي کنه چې مرض موجود وي او سخت مشکات وي د سره باندې ځان نه نسي مرض موجود ده او رجا سره به کنه مرض سختېږي رجا منسه مرض موجود ده چې رجا ونسه کنه مرض به دې په وجدې شي کنه رجا منسه پر درې شي او په واز سره ته شي کنه مرض یشتانه او کوي به کنه مشکات نشته مرض موجود ده کنه خو به مشکات نشته دې سره به رجا نسه او پوته شو دا وام قسم کنه مرض خوشتانه هو چې کچېرې ژاون سه به بیا هغه سخت مرض دی زلاک شي کنه زنا ټي بي چستن وی کنه اس په حال رېګ دا او چې ژاون سه کنه اته غذا پچار دو که چا جات په شودي نه خوري کنه راځي وسی بیا به پرمند ګډه شي کنه به مرای به پرګډ شي کنه به دې پر افطار جایز ده چې کنه نسیا په دې رېخه ده نسی نه کنه چې مرد موجود وي او سخت مشقت ته وتا مرض موجود ده مرض به کنه تیز شي یا به کنه په وجدې شي په داسې نه نسی او په دوی به خامخا نسی په دیو شي کنه افطار ته جایز ده امن کنه مرض فی رمضان کوم ساعت چې بیمارو په رمضان شي فخافا بیا ډېرېږي ان ساما چې کچېر زره ژا ونسو از دا د مرض او مرض مې بزیتای شي دا دې توره دوه وخلا دا معنی چې په دا نه باکنه ایس مې کنه دمره دا بلډ پرېشر مې دمره دا بلډ پرېشر مې په دې را چک شي او یا مې کنه شوګر په دې نه چک شي یا په کاج مې په دې نه ما چک شي ورې راته سخت مشقت وتا یا زمانه کې په وجدې به شي یو ته زمانه وکړي چې په وجدې به شي کنه چې رجاله نه سره کنه په یواجی ما شي چې رجاله سره وسه کنه به په دوی به شي افترا وکذا رجاله نه نسی وکذا ضروري او مراد خوف نه غلبه تو ځوند ده کنه چې غالب ګمون وي اسه وهم نه چې غالب ګمون وي غالب ګمون کنه یا د خپل تجربه دو دا په دې تیر دو کنه چې دغه مرز سره جوړا نسی به مرز یې کنه سختېږي یا ویږدېږي تجربه د خپل یا طبيب حاضق وي ته ویلي کنه ډاکټر وي ته ویلي ته جو بکار مهر ډاکټر وي ته ویلي دي کنه چې رضا مان سکنه چې رضا نسی به ته به کنه بیماری درځيوت شي یا به کنه په ویږدې وند شي وقال الشافعي چې لا يفطروا امام چې نه رجا به نه پرېږدي رجا به خامخا نسي درېږي ده کنه چې کچې رجا اوس مراد به سخت شي یا به پوهېدې شي خیر ده درېږي ده سخته شي وین امري خو نه کنه هو يختر خف العلاق دای متبروي خف کا خف د مرګ چې کچې رقم دا خطر اوس چې مړ به شو و ته به تفتار وجز ده چې مر خطر نه وینا بیا مرض جتولا سختولا کدا عذر نه ده او فوات العذر یا کنه اعتبار بی ختم کدل د اندام د اندام به ضیاع شي کنه چې تاسو پرشن یې کړه دا سترګې یا د سر شي چې رجان سه دا به کنه بیکار شي خراب شي ولې به ته جیز وکړي چې نه درسي کما یعتبر فی تیمم لک سرنګ خوف علاق او خوف عزو لک فوات العزو لک په تبول شدا عذر د کوت رب متبروله مې دې مزاق مرا سخت ولا ډر ولا کنه دا عذر ده ونحن نقول ان زیات المرض به اسپه دوه حالتونه دي یو دا چې رجاول شي ته زیوت ضرر زیوت مشکات نه وي تر رسېږي که نه سفر متکن عذر ده که نه که ته مشکات تر رسېږي که نه رسېږي عذر ده رجا ده چې نه نسي نه ده نسي که نه په دې نه ګناه ګورېږي که خپل موټر وې سره ده خپل ګاډه وې سره ده که نه او جیب یې پیسې نه ډاک ته هېڅ تکلیف نه شته که نه هېڅ ایرکنډیشن په شپ لګوله ده که نه یې ګرمي کېږي که نه خپل ګاډي شي کارې ژا ورسې اس تکلیف نه شوی ته کنه بیا چې سفر دا سفر خود په خپل دا مشکل ته کنه چې نه رسی دا ته جهاز دو کنه خو نیول وته لري دي کنه نیول لري دي پیسې سترتنه دوا دي کنه کچېره دې رژنه زیات ضرر تر صدرو ا دې کېر په نسبت باندې کنه به دې پر نه نیول بهتر دي نه ده نسی سفر شه او کچېره زیات ضرر تکلیف نه وته جوړېدلو به نیول یې بهتر دي به دول سي پر راځي پر مزان شه دول سي کنه وای چې سفر نه خالي کړي د مشقت نه سفر شه مشقت خامخاوي لأن سفر لا يرى مشقت سفر نه خالي کړي د مشقت نه اکیر ژوند کنه هغه شه دا بدشاه دی کنه په سفر شه کنه هغه آرام نیموي چې کوم آرام پکې شه کنه او ګدا دی پکې شه چې کوم آرام ده کنه اپرویا سره پښتې کنه واجالکم ویتکم سکنه اته سفر مې د ملې کنه دا باید سکن می جوړی کړی کنه د آرام دا د آرام میلې دی کنه ستړه استعمال نه سفر نه کنه شخر کنه به دا کړی وي شک نه چکر به دیوالی وي کنه خدا سه سیرات وی کنه سچې کنه سیرات موتی چې کنه روشه کېته روسه په کېر په داړه باندې کنه خپل کوری کارت څنګه ور ولاګوي کنه وای که څنګه په پټه شي کنه خپل آخر په ختم شي كيف تذكرنا؟ لا يبنغوني یا میر موجوده وي یا کنه خیر وي یا لیر وي کنه یا کنه ودی کسان وي کنه چرسه کنه بستر ته جوړه وي تیار کنه او کاسه چې کښنه کا تیار کنه په پیړی کا چرا دی چوک یې بیٹه مش کنه یې به تریوري بهر دی ویل نه کنه چای ما ته پښکیر جی کنه او ا دې کچ سک شور دین کو کنه ویل کی مټیا دې نه یاوی کنه ټول دې ته په خدمت لګیا وي په کیر شي چې کمارام دا په سفر نه پیدا کیږي کنه سفر نه خای کې د مشکات نه ځکه چې سړی کنه خپل واک وي کنه خپل واک نه وي صرف ته یو کاس یې کنه نه ټول پر دې خلک کنه ا ډرور پر دای دا سورلې پر ودی کنه پر دې دې ته تابول درې ټول مزو راپی دا کې په هوټل و درې دا ته مدینه وګړه کنه سورې درې ته پر چنال شي کنه پر کې هوټل ته بلور شي پر کې ته جوړ شي کنه تو وخت چلیږي نه پر سفر نه خالي کړي مشقات نه فجعل نفسه عذرا بدا ګرځول شو دا کنه بدا ته خود عذر دا ګرځول شو دا په ځون دا عذر ده بخلاف المرض بخلاف المرض نه زنا مرضینا خو د رژه سره منافی نه دی بلکې رژه د پراته نه رژه سره پیدا منه دوه سره ډاکټر کې چې خروق منه کې دا سره مرضینا چې ډاکټر کې چې خروق منه کې څه بیرور کوي څه کنه نه ده پر خدای رژه خپل کوم ځای درای شو کنه فانه قد يحب بصومه کله کله پر رژه نیول باندې مرض په دینه لکېږي چې رژه نه وسی فشرطا كونه مفضي الحرجه د په مرګ شي به دا شرطو کې دل د چرسوین کې خرج تا ولې کنه مرض دا کنه حضور دا چې عام مفضي کې خرج تا چې نه کوم تکلیف ته جوړیږي هر مرض نه وقال شفيع رحم الله امام شفيع بچا الفطر افضل وه فطر بهتر ده په رمضان شکنه په مرض شکنه په سفر شکنه فطر بهتر ده خالي د ادا په دبن وجه بندو کنه نفس وجه پښتا پشه یا به دا د پر د رمضان بهتر وخت یا به کنه بل بهتر وخت چې رمضان وو زی ولته کنه نتی خو به کنه کای یې سره وسی بل وخت رسی کنه بهتر خلاص شي ویل چې بل په د رمضان نه بهتر وخت ولې ثواب ډیر کیږي کنه چې کله عید می زودي خیره کنه ول دا ونسی کنه رمضان زر وخت کنه ټول زمونې رژاني ویل چې یوري نسی او دلته تکلیف نه وینا کنه سفر شدا جو تکلیف نه وتا به د افضل وشه ونسې کنه فکان ادا فی الاولا به ادا په دې شدا به اختیار دو و ما روا محمود علی حالت الجهد چکیم حدیث نه کړ کړه دا محمود په حالت مشقت باندې کنه ليس من البر اصيام في سفر کنه نه دوی نه کینه کنه رژاني ور په سفر شه دا واقعیا دا سوا نبی سم په سفر شو سبه کرام سره دی په لیا شکل یو جم ګټه ولید چې خلق پر بدل ده پښتنه وکړي چې دا څه دي خلق پر سیاست بدل دي وجه خپل کیره ځاني ولې په باندې به هوشیر ولید پای کړه سیره میرا پټکی پر نیولې دي کنه سپارو خزو تر ته سا سپار ده او ګرمي به وسخته ګرمي به کنه پښه سپره به ا دې وروه تند نه به هوش شو ده په کنه پای سیره سره جوړ کړو بیا په مو کوي چې لې سم لبر اسیامو په سفر کنه نه دوی نه کینې رښالي په سفر شي نه داس نه مله رښالي ول کنه د کدې سړي چې ویل کنه چې بو شي نه سي کنه بدا نه کین دا کنه ته zarar رسېږي بیا په چارو چې رښاد نه وایي ولې کنه نه دا محمود ده پابو نه کنه پیګه بل محمود ده واذا مات المريض والمسافر وهما على حالهما لم يلزمهم القضاء بمور مشهور لاس و ترې په رمضان شوی نه پوتې وي او په دې رمضان شو مړ شو که نه یا به سفر کنه لاس و ترې شوی نه پوتې په سفر شي او په دې سفر شي مړ شو و ما له حال مې په دې حال باندې کړه په دې مرض شو رېغ نه شو مرض نه به سفر کرته شو نه ده بیا په دې باندې کازان دو لازمه که نه کازان شته باندې لأنه ما لم يدرك عدة من أيام نحر ځکه چې دې نیمې د لوکنه شمېر دې نه راولې دي نه ابي مور په حق شي ام سفر په حق شي سبب د وجوب د ادا هکنه عده ايام الخر کنه وان كنتم على سفر وان كنتم مرضى ولا سم فعده من ايام الخر بیا شمیر پیرا کول دی په نره وخت کنه په بلا بیا شمیر پیرا کیسه په دې باندې خاص مېره ونه رسلو اته ونه وتل کنه په دې به مې شو مړ شو په سفر شو مړ شو نه هغه سبب په دې نه رغلو ولو صح المريض و اقام المسافر و بسفر کنه مقیم شو په سفر روزو رمضان نه بعد ثم ما ته دیر آباد به مړ شول لازم ول قضا په دې باندې قضا لازم ده به قدر صحت ولې کامته په انداز دیر ولی په انداز دې کنه کې تکولی سور دې شوی سور دې پکې شوی کنه په چاره چې داري خو به تو فورن نیولې وای کنه سیده شي په نه کړی وای کنه د مرای نه رښول او تو نه کړ تیندره شپې دې پوتې لو سیده بریټ مونږ کړوي کنه او تو نه ونیولې ر ج و ت ن ل ا س ت ن د خ ت ب ي ن و ر د ر ي ك و ك ن ا يا ب ي ن و ر د ك ن ا ب ت ف ك ر ش و ك ب ي ت م ر ش و ك ن ا ج ا س و ر د ف ك ر ش و د ك ن ا ب د ه ك ذ ا ب د ل ا ز م د و ك ن ا ب ك ي ك ن ا أ و ر ب و ت ش و لوجود ا ل إ د ر ا ك بهذا المقدار ذ ك ا ت د ي م د ل ك ن ا من دل ف د ي غ ا ن د ا ز ب ن ج ا س ك ا ك د ر د س ح ا ت ا و ك د ر د ك م ت ا سوى ب د ك ي ج ك ن ا ج ك ذ ا ب س ر ن ج ب ل ا ز م ي ج ب د ا خ س م ر د ي ب م ر خ ر ج ا ل ش ي و ل ا وی چې وفایدته وجوب الوصیت بلتهام فایده د قضا چې مش قضا په لازموي وجوب د وصیت تکنه په پیدا ور کوله بونه کنه دای به وصیت کو چې مونږ کنه رجه پوتش بله په دې کلی شې دې مره رجه منونی ولې کنه اې دې کې پیدا وبسي تا وصیت کړو کو به ګنن ګورلو وذكر التحوير رحمه الله خلافا فيه بين ابي حنيفه وابي سفر رحمه الله وبين محمد وليس بصحيح او ذکر کړی دی کله امام تحذیر رحمه الله خلاف په دې رضا شي په دې لزوم د قضا شي په میون د شیخین او په میون د محمد صاحب شي یعنی کنه امام محمد صاحب خو یې چې په دې رضاندو لازمه چې دا سمره رښوا ده په دې رضاندو لازمه کنه دا چې شهین داس وی چې په دې باندې په دې باندې ټول رجې لازم دي چې سمر ولا پوت دي کنه دا غونډه په لازم دي غونډه به وصیت کو چې مور لاس رجې پوتې په مې بونی شي کنه یا په سفر شي کنه و زه کلی ته شلو پنځه ورځې خو کنه لري غاو یا پنځه ورځې په کلی شي وم کنه به به دا وصیت کو چې مور لاس رجې کنه ته په دیا پرې کیسه و امام محمد چې نه چې سمر کنه رښوا دا سمر کنه کلی دا شوا دا په دې مران دال باندې وصیت تا ټول نه امام تحوی دا خلاف ذکر کړه دا وليس بصحيح دا کنه اخلاف صحیح نه ده کنه بلکې دا خبره کنه متفقاتو کنه شحی نه دا سی وی چې پانداز د صحت پانداز د کمت باندې کنه په دبونې وصیت لازم ده ټول نه وانما خلاف النظر خلاف اپ نظر شدا کنه په نظر شه خلاف صحیح سړی کنه دا نظر وسندلو دی مور ده چې په موږ د کې لاس رېږې دي که نه په موږ لاس رېږې نظر دي او دا یې بیمور په الحال که نه یې په الحال رېږې نشي نیوله او دا یې رېښ شو که نه د سړی که نه یا یوه میاشت رېږې په ځون نظر کړي وي که نه بیا رېښ شو چې یوه ورځ رېښ ویا اذن ابدا بیا که نه په اکسیډنټ مو شو یا چې که نه په بل هغه سبب باندې مړ شو کنه به ورین لري شو چې مریض به وصیت کو چې مو باندې یو کنه یو هم یشتر رجی نظر میکړي هغه کنه په جار نه پرې کیسه سه ته نو ورسېدو و امام محمد وکړه چې سه ورې زیره شو وی کنه یو ورې یو خدای یو ورې را پته وا نیو نیو را دې کې وصیت ته وکړه کډ ورې دې کډ دې دې وصیت ته وکړه ټول یو مشنه دا دې خلاف تا والفرق لهما امام محمد صاحب وکړه په دخلی اول چې په مو باندې کنه یو میاشت رزي نظر دی بس په دبو نه کنه یو میاشت رزي په دروغ لله خو یې به مور ده سنی ولا نشي نه کنه دا غات په خلو ټکی سه بل کنه دا غا دا کنه انتظار به نه وته کې چې تکل ریخ شي به وو ته مش پتو وجب وی کنه یاد در باندې وجب وی نه نه وجب یې سره شو کنه ایسه چې کنه ریخ شو د په دبل خپل پوته په چې کنه شریره په وکړه کنه خو د شریره په شو کړه کنه او ټول یو مې سره په د ټول نظر وې په خلاف ته رمضان نه کنه پر رمضان چې کې مور فائدہ یا می سپار ده کنه په د باندې کنه رژې نه دی واجبې په د باندې رژې نیول نه دی واجبې کنه چې کله رمضان ووزي او دا یې کله به مورې نه ریښ شوی تا کنه بیا چې سمره یې پوتې وي دمره ژوند ته پچار ده کنه په دې مرشه سمره ژوند نه پوتې وي یا په سپر سمره ژوند دمره ژوند ته پکې فائدې ته نه یامن خر کنه اشمیر د ویرو دې نه چا اشمیر شدای ژوند دای وی کنه او که پاشمیر شدای ژوند نه شو کنه اځي کبه سبب نه شو پوتې اې دا سبب عقل عادت ته ایام خر ده او نه دا سبب کنه غفله ولا ټکی دي کنه هغه تر شو ده فیض الوجوب فی حق الحلفه ا س سبب کنه په نظر شي خدا نظر و بیا جواتلی وجوب په حق ته خلیفہ شي ا چې کله مري کنه نیوای خو نشي کنه ځکه چې هو ټیم خو نشته وتا او دوی خو یو مشتر لګړي کنه او مش په لازم کې لازم دا منه کې چې بیا وصیت ته وکنه چې منه فدیا پر کې سم جواب به شوجي په حق ته خلیفہ شي به جواب شي وفي هذا المسرته او دي بمرق مسرشه مسفر مسرشه لیکن مستحب کنه پر لپسې کولا چې پر لپسې ده وسی مسارعه الى اسقاط الواجب دی واجب دی بیډه ورکو کنه یک اسقاط ته پیرتا په دبو نه پیرتا چې د پیر زر کې سکیت شي کنه زر کې خلاص شي ځکه چې پوګما عمر پته نه کېږي کنه چې ته به ژوندای وې کنه کنه مړ به و و ان اخره وکچره په سټ یې کړه اره جې ننی ولې ننی ولې نو چې بدر رمضان پر وړو حتی د خلا رمضان اخر چې بدر رمضان پر وړو سوا مسانی د دویم رژم به آر ژبه نسی کنه قضا به سره نه نسی لانه فی وقت یې ځکه چې کېږي خو په واښه د خپل اپر ولو وکذا الاول بعد قضا به ردول ادره بعد چې درم زر ودی د قضا وروړي لانه وقت ځکه چې د ورسیا وخت قضا ده کنه رمضان رجا کنه یا میشه نه کدو شي یا رجا کدو شي کنه بیا اقضا علی تراحی وی کنه ټول مری وخت چې کله کله نسه ولا فدیت علی په دې باندې فدیان نشته لکه دنا وی که چې دویم رمضان پروشي با کنه ایور سره ونی وله نه را هغه رټه نشي نیولا دا وانه رمضان نشي نیولا او ای به کنه کې پدیا پر کې وچ نه رټه به نشي پدیا نشتا لأن وجوب القضاء على التراحم وجوب د قضاء په طریقه ترحیب نه ده په طریقه دی وشي منو لمه کنه ته مقاشتا حتی کانو یې حتی کې چې دا دا چې نه پیری رمضان کنه چا رمضان رپوتی او دا یې د پیری رمضان څخه دا نشي ولا شي کنه چې زه به کنه یا به مړه شو یا به کنه سخته بیماره شو کنه یا به مرضا په دې ډېرې چې زه به سخته بیماره شو او ولدیه ما یا په دې بار بچ ډېرې کنه خمیره په لاس مې بچای د چې رژې نه څه کنه مو هه به ویله نه پیدا کېږي ویله به نه جوړېږي کنه ا بچای به کنه کمزوره شي بیمار به شي یا مرضا د چې کنه بچی ته تای ور کوي چې زه خراب شو نه ته ا دې غزاله د شودو جوړېږي حمل عذر دا ارضاء عذر دا هو چې کنه عرب ګمونی وی کچې رضا وسه کنه بیا زبی مورې شو کنه مرضا په دې ډېرېږي چې زبی مورې یا بچای مورې کنه او دارنګ حمله په دې ډېرېږي ولا فيرت عليهما في ديار سبني خلاف الشفير ملا في اذا حبط الولد امام شفيع سبي چې کچېره کنه په بچی باندې ډېرله په زور ډېرله په بچی باندې ډېرله کنه بیا په باندې پیریادو کنه په بیا به پرې کوي هو يعتبره بشيخ الفاني ان رجل خلصدو رجل په سر د په بیا پرې کوي کنه دا یې کس کوي دا بچای په شیخ فانی باندې شیخ الفانی کن هغه بوډا سړی کنه چې هغه ورس پورې باندې په دینا کم دیریږي کنه او شکیږي نه او د رژې مخه نه ویني رژې مخه نه ویني کنه بیا په باندې رجه پر دې کنه خو رجه نیوای نشي ا د پیډیا پر کوي کنه اساسي مقدار د ار رجه پر کوي دا رنګه دا دې کا د حامله شدا یا د کنه مرضعه شدا په خپل نه ډېری خو په دې بچي باندې ډېری کنه رجه ده نه سي خو دې پیډیا ده پر کوي ولنا ان الفديه بخلاف القياس في شيء الفاني فديه خو دې قياس نه خلاف تو شي بني برشه کنه خو سره فکر شي دا بخش دې په تفصیل سره ذکر دا خاص په خصامي شي فدیا هم خلق کیا څه په شیخ باندې فرشه ځکه چې رضا کسا او فدیا کسا کنه رضا د پته چې دا وخت دا رضا کزار او خو هغه رضا د ونی ولکه دا خو ټیک تو کنه مخ سره سره برابر دي و دا چې رضا مان سره و دې په دې باندې فدیا پرې کوا کنه فدیا سره کې د رضا کنه عوض بدل لکنه رضا خو دې نه پس ورجول دي او په بدیا کې دې نه پس مړاول دي کنه بس یک مړاوي په کیس کوله خو نه شو کړه په طریقه د دلالتونه سره کنه الحق په سره کو چې کی ما کنه معنا دو د شیخ پانی و د رژنیو نیول کړه امانه په سپرتا دو و هغه نه ستاسو ورغره ده امانه په شستا ځکه چې شیخ پنی هغه چې په دې ژاله زما دو فلا په دې لازم دو کنه خو وښته کنه فدیتا و اوی که په دې بچی باندې سره نه رژختانه چې دا کوم بچی دی وجه نه دا رژه مو تیږي نشي نیولا کنه په دې بچي باندې خسر نه راستانه کنه او کې صاحب دې کنه په دې ته چې په دې نه لا پریوسی نه به په سره کنه لره دې کنه دا شیخ باندې دی وجنه چې رجال نسی او دې بچي دې ولر رجال نه نیول لانه عاجز بعد وجوب شیخ باندې دا عاجز ده پاسه وجوب نه وجوب پرولو ځکه چې عاقل وو بالغ وو کنه خو یې څه د بډتیب دې وجنه عاجز شو کنه والود لا وجوب عليه اصلا په مدرسه وجوب نشته ا د ه پر کوم آیات دلیل شي کنه ثابت وي چې شیخ فانی بیمور نه ده بیمور نه خو د بډه فیب دی وجه نه کم دی دی وجه نه نشنی ولا کنه کوم آیات خلی شیخ لوستا دا آیات کریمه ده کنه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه په حال کې باندې چې مخه یې نه ویني دو تعالی ټکه مقدر ده على تفسيرين په حال کې باندې لا يطيقونه چې د رژې مخه نشي لیدله فدیتن پاتو فدیا دو چا طعام مسکین دا کیلا ویل شو چې معنا وکړه چې لا یو تی کو نو چې تکات نشي درلا مخه یې ویني کنه د پابو نه فدیا دو ځکه دا ور چې یو بل تفسیر راغله ده کنه لا ټکنه مقدر اول چې رضا پر شوی و بدا کنه په دواره منوه یو اخلق ته چې کله به دوره خلک ته مالدار خلک ته د پدیه مخاوینی کنه او یو غریبون خلک چې په دې مخې په غریبونو خوارې را او په ودونه باندې رژان نه واپر کا اکا رژان سیا او کا په دیا پر کولا کنه په حال کې چې څه کا په دیا پر کولا شي ا په دې تکات لري کنه به پم سي دیا دو ورته کړه به په غونډه باندې رژان ولا به یو ته شیخ پری ولا کسانو پر سره لکن ا دې پر به دلیل شو ځکه چې کیلا مناو چې لا یو تی کو نه وو ولو قدر على الصوم وكثير پر رژان قدر شو چې تا ډي پینه می پینه ولګول تکا سره ولګولې که نه رژې وسی شو بیا یبتل حکم الفدا ا دې په دې ولا حکم به تېره شو چې کیمې په دې پرې دي که نه هغه په دې بدل شو یا نفلي صدقه شو په دې ژې بیا شته ځکه چې شیخ پنی دې پر اوج زاده یې په چار ده که نه چې مرګ ساتر سره به دا عاجز وي که نه و ته به کنه به درې نه خلاص وي کنه او کچې ته په دامي شریخ شو به رهي بیا پر ګډ شي لان شرط الحنفيه استمرار العجز ځکه چې شرط حنفیت دوام د وجود ده چې د وجود به دایمي وي هو ته به کله بیا د فدیا حریفه کې ونه شي زنه داس به مریض دي چې ته مریض دایمي وي تر شي کنه همیشه به مریض وي تر شي لکه د شګر ولا دا همیشه به مریض د شګر یو علاج مرض ده یا د صحیح بندي ولا به مرندي نه رهږي کنه صحیح باندې ولا دی هغه نری غړي یا د ټي بي چې ستن دي هغه ټي بي کچ هغه نری غړي او رژې سره نیول نه شي زرا شکل مرور رژې نشي ولا کنه سره لګوي هغه سره کنه پینا به وړه کول به به فی پر سیکنه به خروکینه خلق کو کنه خروکینه ور کو کچا شګري جوړ شي کنه او دا رنګه سی باندې ولا کنه که خروک شتنی وی کنه ایګه کنه د وای دی وغه سپری دی کنه ان هدر سپرا دی چې پغه شي کنه هغه دوه د منټه باندې چې سپرا نه څه کوي کنه بیا زیر خلک نه دا غا باندې کنه رګینه مګر باندې به سایه باندې یا کنه دورې دی دورې دی نه دا نه مرحل کنه چې دا بیمه کنه همیشه دی او رجاوی سره نیول نه شي دا په حکم د شیخ فانی شدا کنه